رابعه د پوری لاتا ته شک دی ټول دا یو ډله صفه دا قائد کې متشککین ورته شک په شک رابعه د پوری د دې هغه شرح صدر نه وسوه نه حسن ځوان راغلی به هر حال یو مختصره خبره لاره وړم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د نفس نفیس څومره تکالیف برداشت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د حضرت فاطمه زهرا کور ته راغلی حضرت فاطمه زهرا ډیره وږې وه د ډیرې لوږې په حالت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه وکړه ولې ته یا رسول الله درې ورځې کېږي زموږ په کور کې ډوډۍ پخ سوې هم نه نسته ډوډۍ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته بچي امام حسن امام حسین و یا رسول الله د ډېر لوږې نه پراته دي کښېنستا یې نسته نسی کښینست رسول الله صلی الله علیه وسلم د پته نه وته د سرای پر دروازه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله ولاړی مخامخ یو يهودي دی څالري دا اوشان کوي دا اوشان ته وبرا کاږي ساروان او مزدوري اوشان پر راګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي توایي چې زستا د څاسه د اوشان د لپاره وبرا وکاږم څو څو ورو مزدوري راکړي څو خورما ورته څولاغه فدروغ درو خورما وبا پیغمبر علی السلام چې و څولاغه راوښه درې خورما وې وګټلې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه درې خورما یې وخوړې خپل ډېر وژل بیا یې څولاغه راوښه او شان ته وبو راچی بیا اتمه څولاغه چې رااله د الله رب العزت امتحان دی تناوس څولاغه په لاس تا کې الس الس يهودي ته ډیر خشم ورغلی چې اوشان وږي پاتې شو او دلته څو لاغه پڅا چې ولوي دا غتیږي دي رالی په ډیر جوش او خشم باندې پیغمبر علی السلام پر د مخ باندې په چاته لا خور حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې په چاپلا په باندې وایي پیغمبر علی السلام ورته خشم مکوه قاری زما خیر دی زی بیرته یو تدبیر جوړوم څولاغه را کاږم پیغمبر علی السلام ورشو وسو څولاغه یې راوکش یهودي ته وایي چې نور ته پوسوي اوبه دي پوسوي بس ما ته اته څولغې مې راکښلې دي څلېرویشت فورماوې مې ګټلې دي هغه راته څلېرویشت فورماوې راواخیستې رسول الله سلام را روان شو هغه ساروان چې اوښان یې پو وګورې یاد ساتي موږ تاسو خو دینداره طبقه علما ځان ته وایو مفتیان ځان ته وایو محدثین ځان ته وایو ښه خلک ځان ته وایو مدرسې مې جوړې کړې دي چې د دین خدمت کوو هغه ورته رالی و هغه یهودي ته وایي وایي تا دا سړی پېژندو چې تا په چا فلاخه ووهي هغه ورته یې نه مې پېژنده ستاینه دې پیژندلې وایه وای دا هغه د اخیرې زمانې پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یهودی خو تورات ویلی و یو دم یې په بدن باندې په سر باندې چکر راغلی سره وزرښېدی وای دا حضرت رسول الله وای هو په ژړا سو هغه ساروان و چوفان ته د اوشان وای وای دا لازم ما سپریک ما څوک فوهلې دي دا لاس ما سپریک ما څوک په وهلې د خدای په خاطر باندې پر تاسو باندې نور دښمنی ولري د دې سپیڅلو شهیدانو دښمنی می شروع کړ د دې فدایانو او استشهادیانو پسې بد وایاست پر تاسو باندې د بل چا دښمني ودرېده د ملا عمر دښمني مې شروع کړه رحمه الله رحمتا واسعه د دې پر ځای چې په امریکایي پسې بد ووایه ته په یو اتل قهرمان د خپلې زمانې ولي په هغه پسې بد وایه ستا به هم په حشرګاه کې پیشي وي د الله سره د الله په حضور کې چې الله به بیا څه در سره کړي دملا عمر به هم امیر المؤمنین به هم پیسیږي ته به هم پیسیږي چې تایید عمرسته کې د نس وکولای بد دی ولي ویل هغه لاس ساروان نه پرې کوي خپل یې په چاکو باندې لاس پرې کوي وی غورځوي لاس یې پرې کړی دی نور هم په وینو باندې ځان ولړي چې کله رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه الزهرا کره ناشتي لاس یې راخستې دي پر دروازه ودرې دي و یا رسول الله اجازه ده پیغمبر علی السلام چې ویني ولې دي کیفیت یې ولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راولاړ سو ولې دا څه پیښ شول وای دا لاس څنګه لاس دي چې تی وهلې ما دا لاس پرې کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د خدای بنده ولې دې پرې کاوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ما ته ایمان وشه هغه يهودي صحابي څو ویلا نبی علیه السلام ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړي مسلمان شو رسول الله صلی الله ورته وایي وای دا لاس راکه لاس یې داسې سره ونیوي پیغمبر علی السلام لاس مبارک پر تیر کړي وای بسم الله الرحمن الرحیم دا یو جز دی د قران کریم هغه لاس روغ رمې سو هغه صحابي وای ما نه سره پیژندو چې کم لاس ما پرې کړی و داسې جوړ دا هغه کتاب دی چې پیغمبر علی السلام یو حصہ پر پرې کړی لاس ویلې ده الله جوړ کړی دی دا د رسول الله معجزه و دا هغه امارت په ګوره کپ څه ولګې د لاس خدای نه کرده بیا به دنیا خو به ذلیل کی دنیا به می خوار شي آخرت به می هم بیا خراب وي زه دا غلوی اختر کې اوس دویم ورځ وه د یو شهید کور ته ورغلم هغه شهید چې د شهادت نه بعد یې سر هم په بلا کې په پوري وګوري یاد ساتي اشرګا ته بیا سره راځو نو هغه دومره خوشاله شو مور یې رااله پلار یې رااله کښېنسته ورونه یې رااله د دې سپین سرې مور وبغل ته یو کښنی کښېنستی بل کښنی راغی مخ ته یې کښېنستو ما پوښتنه ځنې وکړه ښه یې پېژنده و ما ورته وویل اجاڼۍ دا دې څه نیول دا د فلاني شهید بچان دي بیا راته وایي عجیب پېښه سو زموږ کره د اختر په دوهمه ورځ باندې ما ورته ویل څنګه پېښه سو ول دا چې موږ اخترۍ الال کړي دغه د اختر غوښې مې د همسایګانو کره څه څه ور استولې نو بیا دی رالی ورته تاسو د مسکینانو کره لېږي زما پلار خو هم مسکین دی هغه کره هم ته راکړي غوښې زه وړم زما د پلار برخه راکړي هغه مور یې وایي د دې شهید چې د دې ماشوم انا ده وایي ما د پلاستیک په تیلې کې لږ غوښې ورته واچولې چې ته وده دی څه په کوي دا څلور کلن پنځه کلن ماشوم غوښې واخلې د ادرې پر طرف باندې روان شو د دې شهید مور وای ما تعقیباوی زم د شاده خوا پسې روانه وم چې د قبر سر ته ودرېدې ورته وایي ګوله لا ګوله لا راکښېنه ستا برخه مې راوړه مړو تاسو په داسې چا پسې هم چې داسې یتیمان پاتې دي داسې ګوري مندې پاتې دي داسې قربانۍ ورکې د دې پر ځای چې د دې یتیم حوصله افزایي موږ کړی وای د دې یتیم په سر باندې مې لاس تېر کړی وای د دې یتیم همکاري مې کړې وای کومک بیا یې ځوروې وای پلانی ملا ویل ول دا شهیدان نه دي یتیمان دا وای ته دا هغه پتمن پلار ته چې پر ځان یې قرباني کی وهغه ته شهید هم نه وای الله په سره کوم حساب کوي الله بدر سره کوي ستا دغه وجدان دی دغه د غیرت دی دغه ستا وسیله ده د اسلام سره معلومه ده چې تاسو مفاد پرست یاست تاسو قوم پرست یاست تاسو وطن پرست یاست تاسو اسلام پروش خلک یاست تاسو کې د اسلام هیڅ کومک به هم نشته که در سره وای د دې امارت تایید به دې کولای